هغه بالکل ښکارا دی چې نه قرینه وي او نه صد مسد وي یو شی معلومیږي یا د قرینه نه او یا د ذکر نه نو چې ذکر نه وي او قرینه نه وي نو بیا خو به تشه مبتدا مفیده نه ده مفرد بشي کنه نو بیا مفیده نه ده د دې د وجنه بیا وحذف د خبر جایز نه وي ممتنع الحذف هغه ځای کې چې نه قرینه وي او نه صدمه سدي دا غځای به ممتنع الحذف دویم چې کم دنو هغه د جایز الحذف چې حذف جایز وي واجب نه وي جایز جایز الحذف چې په کوم ځای کې قرینه موجوده وي څه موجوده وي قرینه موجوده وي قرینه چې کمدنو یا صالح مقدره وي او یا صالح مذکوره وي سوال شوی وي په هغه سوال کې مبتدا او خبر دواړه ذکرې نو ته چې جواب کې صرف مبتدا ذکر کې نو هغه سوال دلالت په خبر باندې کوي لکه تاسو تاسو کې من عندك تا خوا کې سوق دي توا توا زیدون بس دا پورا دی کنه اوس زیدون عندي ویلو تاجته څه دی ځکه عندکما سوال کې څه شوی دی راغله دی نو بس مذکور فی سوال کلمه عادی فی الجواب نو سوال په کافی کیږي نو ستافه کې سوق دي جواب زید صحیح شو کنه یا تپوسو شي چې زید څنګه دی جواب خه دی خبره باندې پوه شوي اوس دلته کې چې کم دنو مبتدا حذف شوی ده څه حذف شوی ده مبتدا دا جدا خبره ده دا بیا او سوال نه چې کم دنو بس معلومیږي نو خبر ته نه چې کم دنو حذف شي دا په دې ډومبه شعر کې ده وحذف ما يعلم جائز كما حذف د هغه خبر چې معلومول شي په قرینه سره ښه قرینه سره څه کول شي معلومول شي نو روا دي دا قران مجید کې هم ډیر ځای کې دا حذف راغلی دی وکلها دائم وذلها وکلها دائم وذلها ذلها هم دائم کنه دا مخکینه جمله به څه کوي دلالت کې قرینه موجوده ده دوباره ذکر کول تاجت نشته دا رنګ قران کریم کې راغلي چې سورته طلاق کې واللائي لم يحزنا دی عبارت کې حذف د مبتدا ذکر کړي مبتدا په اعتبار د حذف سره درې قسمه ده یو د ممتنع الحذف هغه خدا د چې قرینه نشته دی معلومیت سلار نشته دویم د جائز الحذف چې قرینه موجوده ده دریم د واجب الحذف ممتنع الحذف او واجب الحذف دواړه ناظم سے نه ذکر کړي ممتنع الحذف هم نه ذکر کړي او واجب الحذف هم نه ذکر کړي مون خو ځای وي چې ممتنع الحذف هغه دا چې قرینه نشته مم او واجب الحذف دا کومه ده دا په هغه ځای کې چې کله قطع وشي قطع کې کټ کې د چانه دا ناد ناد د ناتیت نه سکی کټ کې ناد د ناتیت نه کټ کې او مبت خبرې کې پر رفع کټ کې ته څه کټ کې یعنی مخ کې د څه دی مجرور اوس په څه وای رفع وای لکه بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن مجرور کنه نو تا قطع وکړه د نات مجروره د منعوت نه طرف سره بسم الله الرحمن الرحیم دلته اوس مبتدا موضوع په حذف وجوبی سره دغه رفع بل طریقه جوړیدلې یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا مررت بزید المسکین تر ترحم د پاره کله د مدح د پاره کله د ترحم د پاره او کله د زم د پاره دا چونکی کثیر الاستعمال لري او نور ترکیبونه په کوم راوي نو دې د وجنه دا د ذکر نه کوي جائز الحذف ذکر کوي کله چې سوال شي یو معروض په سوال کې ذکري او داغه حالت عارضه ته سکه معلومه حالت عارضه او حالت عارضه اکثر خبري کنه او معروض سوي مبتداوي معروض مبتداوي او حالت عارضه سوي خبر وي لکه اوس کیف زیدون څه شي کیف زیدون زید څنګه دی جواب کې وته سوای خدي یا بیمار دی څه ده صحیح ده کنه یا بوای چې خده یا بوای چې سده بیمار دی اوس دا خواله او بعد بیمارواله دا غته سده عارض دی او زید سده معروض دی نو سوال شوه دی د یو امر عارضه د زید بس هغه امر عارضه ذکر کا زید ذکر کول د حاجت نشته سوال به سکی دلالت لږ غونته کې فکر وکړي من عندك څه شي جواب کې سره راغی زید زید صدا مبتدا کیف زیدون جواب کې سره راغی مریض صحیح شو کنه نو مریض څه دی خبر دې پوری کنه فرق معلوم شو اوس د دې پته به د دې سره به یو بل کار موږ له فائدہ راکې د ترکیب په باب کې به موږ له فائدہ راکې دا چې لکه د من عندك په جواب کې راغې زید او زید سوا مبتدا او د کیف زیدن په جواب کې راغی څه شي مریض او مریض څه دی مونږ ته د سوال ترکیب معلوم شو سو اوس ته د من عندك ترکیب بسنګ کای بس د دا د اسماء استفهام د ترکیب یو ډیره خولي طریقه ده قاعده ده ده چې د اسماء استفهام ترکیب ته کای نو قاعده دا ده چې تبه چې کمندونو وګوري چې د دې اسم استفهام په جواب کې سره دي د اسم استفهام په جواب کې که جواب کې مبتدا راتله دا اسم استفهام بوم په سوال کې مبتدا وي او کړدي په جواب کې سره راته خبر نو دا اسم استفهام بوم په سوال کې څه واقع شوی خبر اوس د منع عندك ترکیب څه شو من مبتدا او عند کیس شو خبر شو ځکه زیدون په جواب کې څه ده مبتدا ده نو دا د من جواب دی نو من سوا مبتدا شو زیدون مبتدا ده نو من څه شو مبتدا شو کیف زیدون ترکیب به څنګه کوي اوس کیف تبع خبر مقدم وای زیدون تبع مبتدا مؤخر وای اولی جواب کې څه دي مریض نو مریض په ترکیب کې څه خبر نو کیفه هم په ترکیب کې څه وي خبر دا ډیره اسانه خبره ده او د اسم استفهام د ترکیب خولي طریقه او اسانه طریقه ده چې اسم استفهام بس تو ګوره چې جواب کې سره راځي صحیح شو کنه اوس یو بل تاسو کوم کیف جاء زید جواب کې سره راځي راکبا یا ماشیان کنه کیف جاء زید کونه شو کنه ها کیف كنت کیف كنت پرون ته څنګه وي مریضن مریضن څه واقع شو د کان د بار څه دی خبر دی د کان څه دی کیف كنت دی کنه د کان څه دی خبر نسترګي پټي کاو کیف ته خبر مقدم د کان وایا ما خو ته اسانه خبرو کړه صحیح کنه صحیح شو یو سکار بارکه دنه تاسو کی تاسو د وهلو بارکه کیف ضربته کیف ضربته تو ته شدیدن څه شدیدن یعنی ضربته شدید اوس شدیدن څه واقع شوی دی صحیح شو کنه مفعول مطلق دی کنه په اعتبار د محذوف مفعول مصدر محذوفه ضربته ضربا شدیدن نو دا کیفوم چې کمن مفعول مطلق دی کیف هم زه دا سي نور اسماء استفهام شو کم چی شو بس د اسم استفهام د ترکیب د حل لپاره دا بهترینه طریقه ده چې سوال جواب ته څه ده وګوره چې جواب کې بس هغه څه واقع شوی دی هغه حالو اسم استفهام بسوي حال هغه خبرو هغه بسوي خبر هغه مبتدا وا دا بسوي مبتدا دا ځکه دی دو یو کې یو شان راغو دی بل کې وفي جواب کیف زید قل دنف او په جواب د کیف زیدون کې اوایا چې مریض دانف معنی مریض فزید استغنی عنه اذ عرف نو د زید نه استغنا کړی شوی دا هغه ټیم کې چې عرفا چې د معلوم کړی شوی په واسطه د قرینې سره په واسطه د قرینې سره معلوم نه انو بس زید ذکر کولو ته حاجت نشته نه مبتدا ذکر کولو ته نشته حاجت نشته دار جائز الحذف چې مبتدا وي جائز الحذف نو د خبر حذف جایزي او د مبتدا حذف جوازي دا دواړه بیان شو بعد الاولا سره وجوبي خبر ذکر وجوبي حذف ذکر کړي